دا وي چي مثال موت النفوس ته که دې نه مراد دا يي چي دا به مفارق کيږي د اجسادو نه او خروج به د اجسادو نه کيږي او د خروج من الاجساد او د مفارقت من الاجساد که دې نام چيرته موت وي بیا خو موت ټیک ته بیا په روح باندې جاری کیږي که دو خلکو دا مرادی او که دو خلکو دا مرادی چې موت په روح باندې جاری کیږي یعنی د روح روح به فنا شي روح به مضمحل شي او روح باندې به عدم محض راشي که دو دا مقصد وي بیا دا طائفه بلکل په غلطی باندې ده په روح باندې فنا په دغه انداز سره نه رادرومي او دی معدوم محض نه ګرځي او مقصد دا ده چه ده باندې عدم بقا نه رادرومي نو که دو موت یعنی جریان دی موت په روح باندې دو دا مقصد وي چه دی روح موت دا ده چه دی مفارق من البدن شي بیا دا ده چه ده موت ته د مفارق من خروج من الاجساد وشی بیا دا دی ارواح پاره چه دی اموات دی که دا مقصد وی بیا خو صحیح ده او که دو دا مقصد وی چه په دو موت جاری کیږی یعنی دا ارواح به ختم شی منعدم بشی مضمحل بشی او عدم محض بشی بیا دی دو خبره چه ده خطا ده ځکه ما تاسو ته مخکی دا ویلی وو چه صحیح مذهب دا ده چی دا موت چی کوم دی دا په روح باندی نه جاری کیږی بلکه موت په جسد باندی څه کیږی جاری کیږی او ځکه علامه اقبال په دی شعر کی هم سقراطیس او دی اسلامی نظریه دواړو مقصد داده چی بیان کړی ده فرشتہ موت کا چوتا ہے گو بدن تیرا فرشته موت کا چوتا هی ګو بدن تیرا تیرئ وجود که مرکز سه دور رهتا هی چه فرشته د موت آ د تا بدن مسح کولای شی لیکن د تا په بدن کی چه کوم مرکزی نقطه ده هغه نه دا لری ګرځی هغه ته نزدې هم نشی ورتلای بل دا مسئله ده نو ده محاکمه یو قسم ته وکړه پنځمه مسئله دا ده چی د ارواح بعد مفارقة الابدان دا چی کله مجرد شی دی ابدانو نا نو اوس په څه شی سره دی دوی یو بل نه امتیاز کیږی او په څنګه به مونږ پیژنو چی دا دی دا ځان له روح دا دا ځان له دا خپل مابینس کې پیژني چې دا فلانی سړی روح دا دا بل دی فلانی سړی روح دا نو بعد مفارقة الابدان چی کله دو تجرد رئیسی دی مادی نه نو بیا به بأی شیء یتمیز بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی چی دو ملاقات سره وکی او ایا دو پارا بیا تشکل په دغه بدن سره یا دی غوندی مثل بل بدن سره به بیا دو پارا تشکل وی که نه به وی او ایا د دوئ د صورت دا بیا لمس کیدلای شي که نشي کیدلای که دوئ به په څه حالت کی وي د ارواح په کوم حالت کی به وي نو دې پاره دا مسئله ده نو دې پاره جواب کړی ده چی اصل کی الله تعالی دا روح دا متصف کړی ده ګوره ګڼ شای احادیث او آیتونو باندې چې سړی سوچ وکړي نو داسی راغلی دی دی روح متعلق چی دا روح به داسی داخل سی فادخلی فی عبادی موت په وخت باندی به دا روح ته وویل شی لکه بله ورځ می درته تیر کړ خروج سره دی متصف کیږی چی داسی به دا فرشتی رئیسی او لاسونه به یې ور اوږده کړی الله به یې داسی په سختی سره روباسی او یا به یې په نرمی سره خدای پاک دی تاسو او مونږ ارواح په نرمی سره اوباسی او بوش ته دی پرویزیانو وال دی خدای پاک ښه په سختی اوباسی. دارنگی قبض را درومی توفی را درومی رجوع را درومی صعود الى السماء را درومی احادیث گن شای چی بیا بدا سے اسمانو تخیجی دارنگی فتح دی ابواب اور پر را درومی بیا بدروازی دی اسمانو نو تکلاو شی یا بور نہ بند شی کہ بد روح و خدای پاک تی مونگ ارواح تا دروازی دی اسمانو نو کلاو کی نو دا گن شای دی دی طولو روایاتو باندې چې سړی نظر وکړي او د احادیثو باندې نو دې ټولو نه دا معلومیږي چې دا ارواح چې دي انها تاخذ من بدنها صوره تتمیز بها عن غیرها چې دی به د بدن نه یو قسم صورت حاصل کړي یعنی یو شکل به ورپاره حاصل شي چې په هغه کې به یو بل سره دو چې وي ممتاز وي ولی ارواح چی بالکل د سر اول نه اجسام نشته دی تاسو مونږ غوندې یا جنات چی اجسام ناریه دی د سره اول نه تاسو هم مونږ غوندی اجسام ندی نو هغه یو بل سره امتیاز کیږی نو بیا تمیز دی ارواح بشریه او دا خو په طریق اولی سره دی چی دو دی یو بل سره مقصد دا دی چی تشکلات تی خدای پاک ورکی ساج اجساد اجسام غوندی او په هغه دی یو بل سره چه کئی امتیاز کئی او شپږمه مسئله دا ده چی دا روح هل تعاد الی المیت فی قبره وقت السوال ام لا چی دی سوال په وخت باندې دا روح دا بیا په قبر کی هغه میت ته معاد کیږي کنه نو تاسو مون خو ټول عذاب قبر منو او مون اهل سنت والجماعت مذهب هم دادا بیا کله مون بدء الامالی وایو زو المعالی د بد العمالی شرح هغه د عقایدو بیا په هغی کی ان شاءالله العزیز دی مقام کی درته ښه تفصیل کوم بکا کومو ملګری پکی شریک وه دا دوه دری هفتو بعد بیا شروع کوو مازیګر په اخری ګنټی کی د لمانځه نه تقریبا پچیس منټ یا نیمه ګنټه مخکی نو په هغی کی دا د عقایدو بیا خپله مسله ده ان شاءالله هلته به وایو خو دوره قدر خبره چه هل تعاد الروح ان الروح هل تعاد الی المیت فی قبره وقت سوال ام لا نو مونږ وایو چه دا روح دا چه دی بدن نه کله جدا شی موت خو دی دین هم ده چه مفارقت الروح عن البدن راشی خو ګوره دا یاد ساتو بلکل جدا نه وی دا روح دی بدن نه یعنی څه آثار اشعاګانی هغه مقصد دا دی چه دی بدن سره چه وی موجودی وی او دونه اندازې کې تعلق دې بدن سره پاتې وي دونه اندازې تعلق دې بدن سره پاتې چې سوال جواب او عذاب سزا جزا او مقصد دا دې چې دا ټول دې چې کولای شي محسوس کولای شي ځکه دې مونږ اهل سنت والجماعت رائے دا ده چې په دې قبر کې که نعیم وي او که عذابونه وي دا روح مع الجسد دواړو دې پاره وي روح مع الجسد دواړو دې پاره وي نو دی مسئلے پاندی بیا ابن قیم سے ویل دی فقد کفانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر هذه المسئلہ واغنانا عن اقوال الناس حیث صرح باعادت الروح الیہ پا گن شای احادیثو کی حال تتاسو کتلے شو انتہائی آسان دی اغا احادیثو پا معنی سڑے خپل پوئیگی حدیثو کی ډیر داسی چیرته یو نیم مشکل لفظ را درومی کن حدیث حضور صلی الله علیه وسلم خو به خبره دی عام یوی لهجه باندې کوله چی هر سړی به مقصد دا دی چی هغه خبره فهم کولای سلای او فصاحت بلاغت وایی دیتا چی داسی خبره سړی کئی چی هر کس و ناکس هغه چه کولای سی فهم کولای سی او مجلس کی هر سړی ورنه فیده اخستلای شی ځکه احادیث ډیر پاسته الفاظ دی که تاسو سوچ کړئ چیرته په حدیثو کی به ډیر کم لفظ داسی درشی چی ته قاموس ته یا منجد ته یا مقصد دا دی چی لسان العرب یا تاج العروض ته دی څه کی محتاج کی چی ته هلته تشریح ګانی وګوری نو هلته بیا تاسو کتلای سو ګڼ شی روایات په دی باندی دی چی دا روح به بیا دی جسم ته معاد شی او کلک تعلق یی ورسره او دونه تعلق یی چی دی سزا جزا دا هر شی چه کولای سی محسوس کولای سی او سوال جواب په دی باندی کولای شی او ومه مسئله آ دا ده چی وهی قول السائل چی آ دا قول دی سائل ده چی سوک په وایی ما جوابنا للملاحده والزنادقه چی دی ملاحده او زنادقه ته به مونږ اخیر څه جواب ورکو المنکرین لعذاب القبر چا د عذاب قبر انکار کړي، د وسعت او د ضيق د قبر نه انکار کړي او دا نه مني چي قبر حفرة من حفر النار يا روضة من رياض الجنة او دوي وايي چي تاسو وکيندو قبرونه چيرته دا د جهنم ګړنګي دي يا د جنت باغيچي دي هغه شي قبر پروت وي او دوي وايي چي قبر کي په يو سړي باندي تي په سينې څه کيږده يا بل ځای که داغ ربا وايې په ده باندي بله ورځ يې کولاو که هغه شي هغسي په پروت وي خوځيدلی قدري نه وي نو که ده غربا وای پاو والی خو چرته خو به هغه ورنا چی دلی وو ده شی نه او دارنګ دوی چی سنګه به دونه تنګ ځای کی دا مقصد دا ده چی کیناوسی او دا سوالونه به ورنه کئی نو دا چی د عذاب قبر منکرین دی دی ته به اخر مونږ څه وایو نو د دی جوابونه هلته ما تاسو ته چه تیر کړی وو اوری هغه په انتالیس نمبر صفحې کې په مونږ چې کوم کتابونه دي په دې کې انتالیس نمبر فعلم ان لک ثلاث مقامات کې چې یا دا ټول په ظاهر باندې محمول دي خدا عالم برزخیه شیونه دي چې تاسو مونږ دا سترګې دا کتلی نشي یا په هغه حالت منامی باندې قیاس دي چې کوم تحقیق مو کړی او دې مزید تفصیل تاسو په کتاب الروح کې بیا نور هم کتلی شو څه لس دولس نه زیات جوابونه ابن قیم صاحب دی پاره چه دی کړی دی او دا جوابونه چه د کوم دالته شاه صاحب راخیستی دا هم هلته چه دی موجود دی خو ډیر بهترین تحقیق یې کړی ده احیاء علوم الدین کی بیا کتلی شو او په تفسیر کبیر کی هم دی یسألونک عن الروح ما تحت بیا دا تحقیق کتلی شو شجی او وم نمبر مسئلہ دوم نمبر مسئله دا ده دا قول د سائل ما الحکمة فی کون عذاب القبر لم یذکر فی القرآن مع شدة الحاجة الی معرفته والایمان به چی دا څه وجہ ده چی په قرآن کریم کی د عذاب قبر داسې صراحتا ذکر نه ده راغلی سره د دې خبرې چې دې ته شدت حاجت ته معرفت ته دې ته او ایمان په دې ته دې لپاره چې خلق دې نه ویریږي او ورنه مقصد دا دی چې ځان ورنه وساتي نو دا سوالات دا نن سبا ډیر خلق تی دا کوي چې بیا قرآن کې عذاب قبر نه دراغلی فلانه اوس د عذاب قبر منکرین موجود دي نو دی تفصیلات تاسو خو وګورو بیا پدې کې یاد التذکرہ واخلو د علامه قرطبی چکم کتاب د التذکرہ یا شرح یا شرح الصدور دی علامه جلال الدین سیوطی صاحب هغه واخلو بیا په دې مقام کې وګورو تشفی به مو وشي او هیڅ قسم اشکالات د دغو خلکو هغه به بیا تاسو ذهن کې څه شبهات پیدا کوي نه دغو کې کوم کتاب تاسو ورته کتلای شو هر یو په دې خپل باب باندې یو معیاري چه ده بحث کړی ده نو بیا نو دی پاره بیا ابن قیم صیب دوه جوابونه کړی یو مجمل جواب کړی ده یو مفصل ده مجمل جواب دا ده چی اصل کی الله تعالی دوه قسمه وحی په حضور صلی الله علیه وسلم باندی نازله کړی ده او په دواړو باندی ایمان واجب ده په دواړو باندی عمل کول واجب دی کتاب ده او حکمت ته یعنی قرآن ده او سنت ته نو چې سنتو کې خو راغلی دي دا خو معنی کنه چې صراحتا عذاب قبر راغلی نو چې سنتو کې راغلی په دې داسې ایمان واجب ده لکه څنګه چې په قرآن کې یو شی راغلی ایمان کول په دې باندې چې واجبي او یا خو بیا ته صف سم انکار د چا وکا احادیث نه وکا مقصد دا چې سم منکر حدیث خوشی کنه او مفصل جواب دا دا چې دی وی چې چا ویلی دي چې په قرآن کې د عذاب قبر بیان نشته ده په قرآن کی ګڼ شړی آیتونه بیا د ذکر کړی چی دی ټولو آیتونو نه ګوره دین عذاب قبر مراد ده دین عذاب قبر مراد ده ګڼ شړی آیتونه در اخیستی دی او هغه نه عذاب قبر چه ده اثبات کړی ده بیا ورپسی وګورو نهمه مسئله دا ده چی ما الاسباب التي يعذب بها اصحاب القبور چی هغه کوم اسباب دی چی په هغه سره اصحاب القبور ته عذاب ورکول کیږی نو دی جواب خو واضح ده نمیمه نه ځان نه ساتی چغل خوری نه میتیازو نه یا نور داسی ګنده افعال کئی نو یقینا چی هغه ته به مقصد دا ده چی هغه ګنده افعال دی ده نفس سره مقصد دا دی چی دغسی چسپا شی د دی انسان اعمال وروسته بیا خپله دا تفصیل را درومی انسان اعمال ضایع کیږی نه که انسان بد عمل کئی که ښه عمل کئی دا ضایع کیږی نه ټیک ته ته به وایی چی دا عمل خو عرض ده ختم شو دا ختم نشی دی دی هغه عرض لاړ شی خو مقصد دی دی چی کوم اثر وی هغه په نفس باندی چه وی باقی پاتی وی ګوره ته ښه اعمال وکی يو چا باندی صدقه وکی يو غريب سړی يی او مقصد څه ورله ورکی له هغه نه چه کله ارواپس شی زړه کی داسی سرور غوندی چه که مینده دا څه شی وی دا سرور دا هغه دی هغ نیک عمل اثر وی يو بد عمل ته وکی نو بیا مقصد دا دی چی هغه تیر شی نو هغه بعد په زړه کی داسی خفګان غوندی او غیر اختیاری داسی بی چینی او اضطراب کشمکش او مقصد تزلزل اضطراب دا شیونه په نفس کی محسوس کړی دا د څه وی دا د هغه بد عمل چه وی اثر وی نو چې کله دا جلباب دې بدن ختم شي نو بیا نفس په هغه بد آثارو او په هغه نیکو آثارو سره معذب کیږي یا ورته څه کیږي نعمتونه ملاویږي نو اسباب دې عذاب قبر دا واضح دي دا ګناهونه دا حرامي توبونه دا ټول اسباب دي چا دي دي عذاب قبر دي کنه خدای پاک دې تاسو او مونږ دې قبر عذاب نه وساتي خدای د شهادت مرګونه او د جمعې په ورځې تاسو مونږ ته نصیب کړي شه جی او بل لسمه مسئله دا ده چې اسباب منجیه د عذاب قبر نه څه دي نو آ ګڼ شی اسباب دي سړی د نیک اعمال کوي خصوصا بیا د تبارک الذی ډیر زیات فضائل راغلي دي مونږ استاد محترم به دونه زیاته تیروله دا تبارک الذی چی ډیره زیاته به یې تیروله بس ما زه وایم چی ډیر په اسلافو کی به داسی تیر شوی چی دونه زیاته تبارک الذی یې ویلی نو مونږ یو ملګری وو استاد محترم مولانا نور کمال صاحب دیوبندی نور الله مرقده خدای دی د قبر نور نه ډک کړي مونږ چور استادان وفات دی خدای دی قبرونه نور نه ډک کړي نو هغه به ډیره زیاته تبارک الذی ویله مونږ یو ملګری هغه به ویل چی هر څوک د عذاب قبر نه یریږي خو استاد خو بلکل سم زړه ورنه خیژی دونه زیات تبارک الذی وایی کنه چی بلکل عذاب قبر خو به ان شاء الله العزیز دته مقصد دا دی چی څه ونه وایی تبارک الذی به ګرده ورنه ګرځی هغه کی راځی کنه چی داسی بلکل سړی نه چه کئی طواف کئی هغه عذاب هغه ته نه پریدی دارنګه جمعه په ورځ موت سو تاسو موږ ته د خدای پاک چې کله موت راولي د شهادت مرګ او د جمعې په ورځ د عذاب قبر غټ يو پوره پېړۍ د لکه لس لکړې سزا دې وي لس ټنډۍ سزا دې وي او پنځه پوره درته چې سي کمې شي بل هلته قیامت په ورځ خو دونه شفاعتونه دا امیدونه به دي دا خو بالکل یوازې پکې سړی پروت وي چې سړی سوچ وکړي د عذاب قبر به د هغه نه ډېر زیات څه وي سخت هر قسم عذاب نه مو د خدای وساتي لا مقصد دا دی چی شل به جوړی سی شل مسئلې به پکی وکړو یا نوره به پکی جوړیږي خو دا غوټې غوټې به پکی وکړو ان شاء الله شل یوویشت به پکی وکړو. الرحمن الرحیم یولسمه مسئله آ دا ده المسئلة الحادیة عشرة چی دا سوال په قبر کی دا عام ده په حق دی مسلمانانو کی او منافقینو کی او کفارو کی که خاص تا مسلمانانو او منافقینو سره نو په دی کی هم جانبینو ته محققینو ذهاب کړی ده جمهور علماء په دې باندې دي چې دا سوال جواب په قبر کې دا به د مسلمان نه هم کیږي او دارنګه د منافقینو نه به هم کیږي او د کفارو نه به هم شي نو جمهور په دې باندې دي خو ابو عمر ابن عبدالبر په کتاب التمهید کی لیکی چه نه دا صرف مسلمان او منافق سره چه ده خاص ده ده خپل دلعیل ځان پاره ویلی دی او جمهورو ویلی دی خو دی جمهورو دلایل هغه ډیر مضبوط دي او قوي دي په هر حال د تاسو مونږ اهل سنت والجماعت اکثر علماؤ هغه رای دا ده چه سوال جواب په قبر کی دا مسلمان دپاره او مقصد دا دی چی منافق او کافر دا ټولو نه به سوال جواب کیږی ابو عمرو ابن عبدالبر وایی چی نه دا به صرف مسلمان او منافق نه کیږی کافر نه به نشی لیکن قرآن او سنت ته ده رای چی دی خلاف دی او ده چی کوم استدلالات کړی دی کتاب الروح کی بیا ابن قیم صیب بیان کړی دی چی کوم مسلمانان دی هغه به خدای پاک په قول ثابت سره یعنی په کلمه طیبه سره په دی حیات دنیوی کی او په آخرت کی چه کی ثابت قدم کی ویضل الله الظالمین او ظالمین چی کوم دی هغه خدای پاک ګمراه کوی یعنی هغه به په دی کی خطا شی په دی سوال جواب کی ويفعل الله ما يشاء نو په صحيح روايت کي دا راغلي دي چي دا آيت مبارک دا د عذاب قبر متعلق څه ده نازل شوی ده چي هلته به په سوال جواب کي مسلمان هغه به ثابت قدم وي او منافقين سله کفار سله هغه به مقصد دا ده چي هغه ته به خدای پاک په سوال جواب کي څه کي يعني هغه به صحيح نشي کولای او خدای پاک به یې ګمراه کړي نو دې نه دا معلومیږي چې دا سوال عام ده په قبر کې او دولسمه مسئله آ دا ده چې په دې کې اختلاف ده چې سوال د منکر او د نکیر آیا د دې امت پورې خاص ده یعنی دی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورې خاص ده که په مخکنیو اممو نه به هم سوال جواب کیږي دا یوه اختلافی مسئله ده نو ځنی علماء وایی چی دا سوال جواب صرف په دی امت پوری خاص ده او یقینا ځنی احادیثو نه دا خبره رمعلومیږی هلته بیا هغه احادیثو تفصیل ابن قیم صاحب کړی ده په کتاب الروح کی ځنی احادیثو نه دا رمعلومیږی چی دا د دغ امت خاصیت ده او سوال جواب به د دغ امت نه کولای کیږی لیکن په دې کې هم د محققینو رائے دا ده چې نه سوال جواب دا صرف د دې امت خاصیت نه ده دا به ټولو اممو نه دا سوال جواب سی دا به ورنه کیږي محققینو رائے په دې کې دا ده دی عام علماء آداوی او ابو عمر ابن عبد البر آپ دی مسئلے کی توقف کئی دیوی چھ پا دی مسئلے کی پا ادلہو کی تعارض دا زن روایاتو ندا معلومی گی چھ سوال جواب عام دا نور امتونو نبہم کی گی پا قبر کی او زنو احادیثو ندا معلومی گی چھ نا صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبکی گی نو دې وجې نه تعارض په کې راغی نو زه په دې مسئلې کې څه کوم توقف کوم دیارلسمه مسئله په دې مقام کې د هغې حاصله خلاصه دا ده چې واړه ماشومان چې د نابالغ مړه شي ایا دو به امتحان په قبر کې اغسته شي که نه بسې اغسته نو ځنی روایاتو نه دا معلومیږی چی دو به هم امتحان په قبر کی اغسته شی ټیک ته داسی امتحان به نه یی لکه بلکل د بالغو چی کوم امتحان یی خو څه نا څه مقصد دا دی چی امتحان هغه ځمکه به یی ځان ته مقصد دا دی چی یوه غیږ به چه کړی هغه به ور بدلوی نو دا امتحان کی به لږ غوندی امتحان به د دو هم وی او دا د روایاتو نه څه کیږی معلومیږی لیکن اکثر علماء آ دی که پدی باندی دی بعضی روایاتو نه دا معلومیږی چه نه ماشومانو د پاره نابالغو د پاره دا امتحان د قبر دا هغو د پاره نشته بهرحال جانبینو ته بیا ګڼ شی روایات دي او مقصد دا دی چي څه آثارو نه څه واقعاتو نه دا خبري یو بل معلوموي هغه آسان دي بیا یې خپل ورپسې کتلای سو کتاب الروح درته واخلو بیا به درته ډېر زبردست هغه ده خو چي مسئلې په غوټه باندي سړي علم وي نور بیا روایات کتلای شي چي ګوره دې روایت کي داسي راغلي دي نو صفا لیکلي او څه مشکلات نسته پکښي دې نه دا معلومیږي چي دا خو به واړو ماشومان مقصد دا دی چی په قبر کی به ددو امتحان اغسته شی بیا هغه بل جانب وال دلایل ښه او مفصل ذکر کی بیا منځ کی فیصله وکی څلورمه څوارلسمه مسئله دا ده چی د عذاب قبر دا به دایم وی که دا به منقطع کیږی نو دی کی دوه قسمه عذاب قبر ده یو هغه عذاب قبر ده نوع دایم و نوع الی مدت یو هغه عذاب قبر ده چی دایمی به یی او بل هغه عذاب قبر ده چی تر څه مودی پوری به یی بیا به منقطع شی تر یو محدود مودې پورې به یې بیا به منقطع شي، دا به د هغو خلکو عذاب قبر وي چې چا جرایم کم وي، نو چې جرم یې کم وي نو بحسب الجریمه به ده ته عذاب ورکړای شي بیا به منقطع شي دونه پورې چې په روایاتو سړی نظر واچي نو دا معلومیږي چې عذاب قبر دا د ټولو نه د جمعې په ورځې باندې څه شي عام مرتفع شي البراء باندې ځنې دا وایي چې په کفارو باندې بیار واپس شي او داسې روایات شته ځنې چې بیا په مسلمان باندې بیا نه مقصد دا دی چې واپس کیږي ځنو خلکو رائے دا ده نو خدای دې دا صحیح کی بیا خو مقصد دا دی چې ډیر ښه ده ډیره ښه ده چی په هغه بیا نر واپس کیږی بیا خو که سړی مقصد جمعه په ورځ سړی مړ شی نو هغه خو بلکل عذاب قبر وی نه خدای پاک تاسو مونږ ته ایمان سره مرګی د شهادت او بیا د جمعه په ورځ باندی چی ډیرو فضایلو لره چی وی جامع وی داسی نصیب کړی خدای مو د عذاب قبر نه وساتی نو بیا خو عذاب قبر بلکل شته نه ده صفا سوچه معامله ده. لیکن که بیا جمرات په ورځ یې یا مقصد دا دی چی د بود په ورځ یې داسی نو هیله به واړه ورته یو دوه ورځی خو دا یو دوه ورځی دا دونه لوی شی ده کنه دغه دی خدای نه کی را یو دوه ورځی نه یو دوه منټه دی خدای دا عذاب نه تاسو موږ وساتی نو دا بعضی وایی چی بس جمعه په ورځ کټ شی په مسلمان باندې بیا نه رواپس کیږی او په کفارو باندې صرف چه کیږی رواپس کیږی او ګوره د جمعه په ورځ باندې مرګ یعنی د عذاب قبر دی سره دفع کیږی چی صرف جمعی په ورځی باندی مړ شی دا صرف د جمعی ورځی خاصیت ده نور که ډیر ښه ورځ یی کنه دا خاصیت یی ګوره نشته دا ډیر که رمضان کی فلانی ځای کی داسی ټیک ته هلته د خدای پاک رحمت په جوبن کی وی او لوی رحمتونه یی نو کیدای شی خدای پاک یی وبخښی خو خاصیت دا صرف د جمعی ورځی ده د جمعرات ورځې ماښام چې کله لمر پرېوځي بیا د هفتې ورځې ماښام غروب د شمس پورې په ورځ شپې شروع کېدلو کې څلور مذهبونه دي چې ورځ او شپه د چا نه شروع کېږي علم هیئت مسئله ده هلته به یې وایو مونږ اهل مقصد دا دی چې د اهل اسلام رأی مطابق دا شپه دا په ورځې باندې مخکې ځکه تاسو شب جمعه ورته وایو دا نن به شب جمعه روانې شپه په ورځې مخکې د یوه غروب د شمس نه واخله تر بل غروب د شمس پورې دې چوبیس ګنټو ته تاسو او مونږ شب روز وایو ځنې خلکو رایه دا ده چې نه د صبح صادق نه واخله تر بل صبح صادق پورې ځنې خلکو رایه دا ده چې نه د شپې دولسو بجو نه واخله تر بل شپې دولسو بجو پورې دا د اهل یورپ رایه ده ځکه دا تاریخونه دا شیونه ټول شپې دولس بجې بدلیږي او ځنې خلکو دا رایه ده ځنې ممالک وویل چې نه د ورځې دولس بجې نه تر بل ورځې دولس بجې پورې ځکه دا ځنې ګړې ګانې ورځې هغه بدلوي بیا به یې ته سم کړې هغه شپې ته به یې څه کړې راولې دا د هغو ممالکو نظام پکې پروت دي بهر حال په دې کې څلور آرا دي الهیئة الکبری بیا ذکر کړي دي ورې شیخ موسی خان صاحب خو تحقیق پکړای دا خو مسئله مونږ دالته مقصودی نه ده خو دوره قدر خبر ده چی دا عذاب قبر دا به دائم وی که منقطع دوه قسمه ده یو دائمی ده او یو هغه ده چی منقطع کیږی نو منقطع کیږی دی هغو خلقو چی هغو هغه جرائم کم وی لږ غوندی وی نو هغه خپل بحسب الجریمه ورته عذاب ورکړی شی بس بیا ورنه څه شی هغه ختم شی او پنځلسمه مسئله دا ده چی دا مستقر دی ارواحو تر ورځې د قیامت پورې دا ارواح چیرته وي او دا کوم ځای ګرځي دا ارواح نو په دې کې ګڼ شی آرا دي ګڼ شی ټول سړی نسي ذکر کولای خو دونه که در خبر ده چې هغه غټ غټ مشهور چې کوم دي آ درته ذکر کوم نو دې خبرې کې خبره ده چې دا مستقر د ارواح ما بین الموت الی یوم القیامه چیرته وي ایا دا په اسمان کی وی که په ځمکی کی وی ایا دا په جنت کی وی که نه وی ایا دی ارواحو ته خدای پاک اجساد ورکی چی د دغو اجسادو نه علاوه یی چی د کومی په دی دنیا کی دی او دوی ته نعمتونه او عذابونه ورکول شی که نشی ورکول که دا دغسی مجرد وی یعنی دغسی دو مادی نه مجرد شو نو دغسی مجرد ګرځی دا یوه مسئله ده په دې کې د حضرت ابو هريره صاحب او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم دی هغو دواړو رأی دا ده چې د ارواح د مؤمنینو عند الله په جنت کې وي خوا که دا ارواح د شهداو وي او که د غیر د چا وي شهداو وي ها تر څو پورې چې دو د جنت نه ګناه کبیره منع کړی نی یا دین منع کړی نی قرضه نی په نو د نیکو خلقو ارواح دا ټول جنت ته لاړ سی هلته مقصد دا ده چی عند الله موجودی په جنت کی او بله خبر ده چی شهداء ارواحو ته به لوی مقام حاصل وی عامو ارواحو ته به هغه نه وی مقاماتو کی به څه وی تفاوت وی وتلقاهم ربهم بالمععفو عنهم والرحمة لهم او خدای پاک دوئ ته مقصد دا دی چه عفو ورته کئ او دوئ باندی مقصد دا دی چه د رحمت سره چه کیږی متوجه کیږی دا د حضرت ابو هریرة صاحب او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم رائے ده او څوک وایی چی هم بفناء الجنة په دی کی مسئلہ اختلافی ده بیا به تاسو انشاءاللہ عقائدو کتابونو کی وایو چی جنت او دوزخ تر اوسه پیدا دی که پیدا نه دی نو اهل اعتزال رای دا ده چی دا لا تر اوسه پیدا نه دی دا به وروسته پیدا کیږی مونږ اهل سنت والجماعت رای دا ده چی نه جنت او دوزخ تر اوسه نه چی دی پیدا دی جوړ دی نو څوک وایی چی دا ارواح هم بفناء الجنة د نیک ارواح دا به په فنا د چا کی هغه جنت کی علی بابها هلته به د هغه دروازی خوا ته چی کوم د مخ ته غول وی دغه هغه ځای به مقصد دا دی چی ګرځی او چوک وایی چی نه الارواح علی افنیة قبورها د ارواح د هغه قبرونه چی کوم وی د هغه قبر فنا چی کومه وی هغه قبورو خواته په بغی قبرستان کی د ټولو ارواح چی کیږی دلته موجودی او ګرځی ها البته دا اجسام لطیفه دی تاسو مونږ په نظر باندی دا نه رادرومی او امام مالک صاحب وای رحمه الله اوای بلغنی ان الروح مرسله تذهب حیث شاءت چی ما ته دا خبر رارسیدلی چی دا ارواح دا کلاو کړی شوی وی چی کوم ځای ځی دو مقصد دا دی چی چکر یې وهلی شی او امام احمد صاحب وایی چی دا ارواح د کفارو دا به په نار کی وی هغه ارواح د مؤمنینو دا به چیرته وي په جنت کي خو ګوره یاد ساتو دغو ارواحو دې اجسادو سره یو تعلق برقرار وي هر چي چیرته وي دې سره باقاعده چه وي تعلق او یو کنکشن هغه ورسره چه وي برقرار وي لکه مقصد دا دی چه بلب چي چیرته وي خو هلته هغه میټر سره کنکشن چه وي برقرار وي نو تاسو ته دا اشتباه ذهن ته نسی در چی بیا خو دالته جسد هسی پروت ده نو بیا به دی ته عذاب څنګه ورکاو شی نه دی سره یو تعلق هغه چی دغسی برقرار وی ګڼ شی هغه دی پکی روایت لیکن دی کی عام هغه دا دی چی کوم ارواح دی مؤمنین وی نیکو خلقو هغه علیین ته خدای پاک چی کی بوزی تاسو مونږ ول دی خدای علیین ته بوزی چی کوم ارواح تی دی ارامیان وی هغه خدای پاک چاته سجین ته بونجی بوشانو پرویزیانه دی دو چی کوم ملګری دی اګر که دا منافقینی په جامه دی مسلمانانو کی یو سره خو دا دو ته سیډی ګانی هغه کئی خدای دغو ټولو حرامیانو وال سجین ته بوزی شه جی ګوره دا سټیج دا دالته راغلی دواګانی اوری په مرکز کی وته کو چې شبي جمعې ته لاړ شو مونږ دالته ورتله هغه ورته نه کړو دا هدایت دواګانې خدای دې داسې تباه کړي که نه چې یو نشي پاته دونه یې زړونه رنه پاخه کړي دي که نه دونه یې زړونه رنه پاخه کړي یو ملګری مو ویل چې د څوک ورته هدایت دعا وکړي وایي ما زړه درد وکړي چې دونه یې پاخه کړي یو که نه دوه رامیان بیا مونږ سره په جنت کې وایي ګرځي وایي بلکل مې وایي ضمیر نه برداشت کوي شه جی بهر حال بیا تاسو کتاب الروح پسی کتلای شو ګڼ شی اقوال دی پدی کی دا خو هسی ما مشت نمونه خر واری سو درته چه کړه ذکر کړه بیا پدی کی شپاړسمه مسئله المسئلة السادسة عشرة آ دادا وهي هل تنتفع ارواح الموتى بشيء من سعي الاحياء ام لا چی اوس دا ارواح د امواتو چه کوم دی د وروسته ژوندی چه څه عمل پسی کئی ایا دی څه نفع دو ته رسی که نه رسی نو دا یوه مسئله ده په دی کی یوه ټول اهل سنت من الفقهاء اهل حدیث تفسیر و مابینس کی یوه اتفاقی مسئله ده یوه اختلافی ده يو داسي اعمال سله چي هغه د پاره دی سبب جوړ شوی وي لکه مثال ده صدقه جاريه پريښي وي علم يې خلقو ته ښودلی نيک اولاد کوان سړکې جوړې کړي الله رضا د پاره نو دا خو بلا شک شبې ټول اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق ده که فقهاء دی که اهل حدیث دی که مفسرین دی ټولو په دی اتفاق ده چی د دی نفع آ به دی ارواحو د دی امواتو ته رسی او یو مالی صدقات دی مالی دارنګه دعاګانی دی مسلمانانو دی استغفار دی مسلمانانو ده.